او دا هم حقیقت دی چې کم خلکو ایمان راوړو یعنی چا چې هغه صداقت قبول کړو کم چې په دې کتاب کې پیش کړی شوی دی او نیک عملونه کول نو هغوی به خپل رب داغوی د دا ایمانونو په وجا پسې د لار روان کړي د نعمتونو نه په ډک جنتونو کې به داغوی نه لاندې نهرونه بهيږي